زمونږ ګران یو ورور مولوي صاحب چې د هلمند نه اړیکه نیولې وه د تبلیغینو ورونو په هکله باندې څه معلومات ورکړه نوم یې ما اخیستلی ونه شه خو زه به دومره درته وایم چې دارالعلوم حقانیه فتاوا دویم جلد دوه سوه دېرشمه صفحه همدارنګه د مولانا یوسف لدیانوي رحمه الله کتاب نهم جلد درې سوه او درې شپېتمه صفحه کفایت المفتی دویم جلد کفایت المفتی دی انشاءالله نهمه صفحه او فتاوا د حقانیه دویم جلد دوه سوه څلور دېرشمه صفحه دویم جلد دوه سوه پنځه دېرشمه صفحه دویم جلد دوه سوه شپږ دېرشمه صفحه دویم جلد دوه سوه دوه دېرشمه صفحه تاسو مطالعه کړئ انشاءالله نور معلومات به تاسو ته هم په دې هکله وشي دا ستاسو نظر دی میرویس جانو د پکتیا نه چې سنت نه پاتې شي مفتابه قول دا ده چې اول به دوه رکاته کوي د هغه نه به وروسته بیا څلور رکاته کوي عرفان الله جانو چې جنازه جهرن وشي یا خفیه په حدیثو کې دواړه راغلي کوم ځای کې چې د تعلیم لپاره وي هلته د جهرن وشي او کوم ځای کې چې تعلیم لپاره نه وي هلته خفیه بهتره ده نعمت الله جانو د پکتیا نه اړیکه نیولې چې د سودا د سوالګر رټل دا په کار نه دي که دې وس کیږي یو څه ناڅه ورسره وکړه او که نه کیږي ښه خبر هغه لپاره ډیره بهتر ده دې کې ځان مه شاملوه چې یمنعون المعون مبارز صاحب زموږ ورور چې وړاندیز یې درلوده په دې هیله چې د راډیو او د ادارې اورېدلی اوسیږي او د خپل هغه ستاسو چې کوم وړاندیز وکړه هغه قبول کړي او منظور کړي زه به ورسره هم شریک کړم او تاسو ډیره ښه پوښتنه وکړه انشاءالله د ژوند لار په خپرونه کې به سبا په دې باندې تفصیلي زه وغږیږم اسلام الدین جان و چې پوښتنه یې دا چې وروسته د توبې نه بیا هغه عمل کوي انسان ګناهګار دی واقعا په دې کې شک نشته تل لپاره په معصیت کې مبتلا دی خو د توبې دروازې هغه لپاره خلاصې دي توبه هغه توبه وکړئ چې نصوح توبه اوسیږي چې تاسو به په خپله ګناه باندې پښیمانه وئ او په مغه وخت کې به مغه بد عمل پرېږدئ دریم دا چې بیا به دا تصمیم نه لرئ چې زه به دا کار کوم خو کله کله قصدا نه بلکه سهوا که تاسو نه کله کیږي بیا هم توبه وباسئ داسې نه چې نن بد عمل وکړم سبا توبه نن بد عمل سبا توبه نن بد عمل سبا توبه دا کار صحیح نه دی رسول الله وایي چې د دې مثال داسې دی کل مستهزی بربه لکه ګویا چې په خپل رب باندې نعوذ بالله استهزا او مسخرې کوي نو الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او توفیق دې د داسې توبې راکړي چې د خپلو ګناهونو نه پښیمانه شو توبه وباسو او هغه ته بیا مخه نه کړو نو قدرمن اوریدونکو د خپرونې آخري شیبې دي راته ښکاري رابه شو وګورو چې زموږ د پرونۍ پوښتنې ته چا صحیح ځواب ویلی